بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته مخکې موږ او تاسې خبره دا ذکر کړې وه چې د شروع د کتاب نه قبل به طور مقدمه لس مباحث دي په هغه لسو مباحثو کې څلور مبحثه مفصلا ذکر سیو نو اوس پنځم مبحث تر سیدا متعلق ده لفظ د رحمان او رحیم سره نو وبیایي چې رحمان او رحیم دا دواړه صفتین دی لپاره د ذات دی واجب سبحانه په صفات ذاتیه او د باری تعالی کې د علم کلام مسله دا چې دوه قول دی یو قول په دې کې د اهل سنت والجماعت کسرهم الله ده دویم قول په دې مسلې کې د حکما معتزله ده رائے د اهل سنت والجماعت دا دا اغیای چې صفات ذاتیه دی واجب سبحانه دا امور زائده دی په ذات دی باری تعالی باندې قول د معتزله قول د حکما معتزله دا دا اغیای چې صفات دی باری تعالی دا عین ذات دی باری تعالی دا امور زائده ندی په ذات دی واجب سبحانه بنده دلیل لپاره دی اهل سنت والجماعت هغه دا ده چې قران کریم کې الله تعالی ځان دی لپاره صفات ذکر کړی دي ځان الله تعالی په دې صفاتو باندې متصف کړی ده ذات من له العلم دا علم دی غنه زیاتی شي څه دغه سه د قدیر معنی دا وا ذات من له القدرت نو دغه قدرت په دې زیا ذات باندې زیاتی امر زائد راغی عین دغه ذات ونه ګرځید نو معلومه سولا چې صفات دی واجب سبحانه دا امور زائد دی په ذات دی واجب سبحانه باندې رای د معتزله او دعوا چې ناس صفات د باری تعالی د عین ذات د باری تعالی ده په حکما معتزله او بند دوه اشکال راځي اول اشکال دا راځي چې او معتزله حکما او د تاسې قول باطل ده ولې وې د وجنا دا مستلزم د اجتماع د امرین متنافیین لره هر هغه قول چې شان دا رنګوي هغه باطل وي نو دا هم باطله اثبات د صغرا وکي څنګه دا مشتمل د اجتماع د متنافیینو باندې څنګه په قول د دوی باندې اجتماع د متنافیینو راغلی ده وې دې وجنا چې دوی یې چې دغه صفات عین ذات دي نو صفت ذات ویل کېږي د لرا چې قائم به نفسه وي صفت ویل کېږي د لرا چې قائم بل غیر وي کده ته دغه صفات عین ذات وبوله نو بیا خو حاصل دار غي چې دغه یو شی هغه قایم بالذات او قایم بالغیر ده. قایم بالذات او قایم بالغیر دا متنافیین دي. نو بیا خو لازمه سوه اجتماع د امرینو متنافیینو. او اجتماع د امرینو متنافیینو پرون موږ او تاسې وضاحت کړی وو. چې دا محال او باطل ده لدین دوی جواب ذکر کړی دا چې اهل سنت تاسو د مګه په مقصود او مراد باندې نه یی پوي سوي د مګه غرض او مطلب له دې خبره نه ده دا چې مګه منکر یو له صفاتو د باری تعالی نه د الله رب العزت د پاره مګه صفات نه منو په دوی باندې دویم اشکال راځي چې د تاسې دا خبره چې انکار د له صفاتو د واجب سبحانه نه دا هم باطله ده ځکه دغه صفت صفات د باری تعالی چې حیات د باری تعالی دا مثلا علم د باری تعالی دا مثلا قدرت د باری تعالی دا دا ټول صفات الکمال د واجب سبحانه دي نو که چیرته دغه صفات کمالیه هغه ته د واجب دپاره ونه منې نو چې کمال ترې لرې کې نو لا محاله به الله تعالی ته نقصان ثابتیږي ځکه علماو قانون ویلی دا چې رفع د یو د نقیزینو دا مستلزم وی تحقق د نقیز اخر لره چې کمال ختمیږي نو خامخا به نقص ثابتیږي نو بیا خو نقص راغی فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا د دویم اشکال په حاصل باندې څه پوي شوي دویم اشکال په حکما معتزله باندې دا راغی چې او حکما معتزله تاسو خو انکار وکړ صفاتو د الله تعالی نه خو دغه انکار د تاسې صحیح ځکه نه ده چې دغه صفات صفات الکمال دي لپاره د واجب سبحانه که ته له دې نه منکر سې دغه که صفات الکمال د الله د پاره و نه منې نو چې کله له دې نه د انکار وکړه را نغلله نو چې صفات الکمال را نغلله نو خامخا به صفات النقصان ثابتېږي نو بیا خو لازم سو نقص فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا الله خو له دې نه منزه ده دیو جنم د تاسې قول دا مردود او باطل ده دوی بیا جواب ذکر کړی دا چې نه اهل سنت د موږ په مقصود باندې تاسې پوه نه شولای مګر چې انکار له صفاتو د باری نه کړی ده هغه په دې معنی باندې چې صفات څه مستقل شی نه ده کوم شی چې مرتب په دې صفت باندې ده اغا موږ مرتب عين په ذات بندي بولو نو دي امر زائد او مستقل شي ته ضرورت نه ده راغلي نو بناء على ذلك دي عالم معنا موږ دا نه کوو چې ذات من له العلم بلکې معنی دا کوو ذات يترتب عليه اثر العلم د قدیر معنی دا کوو چې ذات يترتب عليه اثر القدره نو په دغه ذات باندې هغه اثر چه هغه په صفت باندې مرتب وو هغه په دغه ذات مرتب ده چه کله هغه شی چه په صفت مرتب وو په ذات باندې مرتب سه نو بیا خو دغه کمال په باری تعالی کې راغی نقص فی جنابه تعالی لازم ونه ګرځیده نو لہذا د تاسو دغه خدشم بی ځای ده بهر کیف حکما او دلیل ویلې د خپل دعوی د اثبات لپاره خو دليل بنا ده په نمت د قياس استثنائي رفعي سره دليل دا ویل ده چې صفات دی واجب سبحانه دا عین دی لذات دی باری تعالی سره امور زائده نه دی په ذات دی باری تعالی باندې والا فيلزم احد الاستحالتين اما يلزم كون الواجب محلا للحوادث واما يلزم تعدد القدماء لكن تالي باطل فالمقدمه مثله دوی دلیل دا ویلی ده چې صفات دی باری عین د ذات دی باری سره که عین اون منی نو دوی اشکال لازمیږي دوی استحاله لازمیږي یا لازمیږي کې دل دی واجب تعالی محل لپاره د حوادثو او یا لازمیږي تعدد دی قدماو او دا خو دواړه باطل دی وجه دی بطلانو تالی ځکه که الله محل دی حوادثو دی پارسی نو محل دی حادث لا یکون الا حادثنا نو بیا خو لازمی کی حدوث دی واجب سبحانه حالان کی قدم دی واجب آغا ثابت ده په براهین قطعیه او سره او کته دا خبره کوي چې نه دا او که ته یې چې نه حادث نه دي قدیم دي نو بیا خو لازمیږي تعدد د قدماو سره له دې نه چې دا هم ثابته ده چې قدیم صرف هغه ذات دی واجب سبحانه ده تعدد د قدماو دا هم باطل ده وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې که صفات امور زائده وګرځوي نو بیا دغه دوه استحاله لازمیږي وی وجه الملازمه دا ده چې دغه صفات چې ته د الله دپاره امور زائده بولې نو اوس زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې دغه صفات قدیم دي که حادث؟ که ته یایې چې حادث دي نو بیا خو د دې صفاتو دپاره محل الله تعالی ده نو الله تعالی لازمه شوله کون الباری محلا للحوادث او دا خو باطله ده وجه د بطلانو تعلیم ګو تاسې وویله او که ته یایې چې نه دغه ډیر صفتونه قدیم دي خو بیا خو تعدد د قدماو راغی تعدد د قدماو باطل کون الواجب محلا للحوادث باطله نو شمیرل او کېدل د صفات امور زائده دا هم باطله نو ثابته سوله چې صفات د باری عین د لذات د باری تعالی سره دا دلیل چا ویلې حکماو څه په خبره باندې و پیدلې خو تاسو بل دې دلیل نه جواب وکړي چې حکماو دې تاسو دغه دلیل اغا باطل دلیل ده ځکه موږ یایو چې صفات دې الله تعالی امور زائد دي کته یې قدیم دي که حادث زم قدیم دي کته یې چې لازم سو اغا تعدد دي قدماو نو زم تعدد دي قدماو دې پاره دوه جهته دي دوه وجې او دوه طریقې دي، په یوې طریقې سره جائز ده او په بلې طریقې سره ناجائز ده. دغه تعدد د قدماو که د ذوات قدیمه ووي دا ناجائز او باطل او محال ده او که چېرته تعدد د ذات او د صفت وي دا جائز ده. نو دلته چې راغلی ده تعدد د ذوات قدیمه و نه ده راغلی بلکې هغه ذات قدیم راغلی ده سره له صفاتونه او دا انتهایی کمال ده په ذات دی واجب سبحانه کې چې د ازل نه دی متصف په دې صفات کمالیه وو نو لن تعبیر د څه وکي د تعدد د قدماو د پاره دوه صورته دي یو وجه محاله او یو وجه جائزه دلته چې راغلی په وجه جائزه باندې راغلی ده نو حاصل ده فما هو باطل فهو ليس بلازم وما هو لازم فهو ليس بباطل نو لهذا دغه دلیل د دوی غیر تام ده معتزله هم د خپل دعوی د پاره دلیل ویلی ده یو هم دلیل بنا کړی ده په نمت د قیاس استثنایی رفعی سره نو ویلی دی چې صفات د باری د عین د لذات د باری تعالی سره امور زائده نه دي والا فيلزم الاست احد الاستحالتين اما يلزم تقدم الشيء على نفسه واما يلزم كون الواجب موجودا بالوجودين بل بوجودات غير متناهيه لكن تالي باطل فالمقدمه مثله دوی دلیل دا ویلی ده چې صفات امور زائده نه دي عین دل ذات دی واجب سره که امور زائده یې ومنه نو یا به لازمیږي تقدم د شي په خپل نفس او یا به لازمیږي کون دی واجب موجود په وجودینو بلکې په وجودات غیر متناهیه سره وجه د بطلان و تعلی خو ظاهره ده تقدم د شی له خپل نفس تقدم د شی په خپل نفس باندې هم نسی کېدلی او دا رنګه یو شی په دوو وجودینو یا په ډیرو وجوداتو سره هم نسی موجودېدلی دا خو بدیهی دی وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې یو د دغه دوه استحالو براسي وی وجه د ملازمه دا ده که صفات د باری دا امور زائده سی نو یو له صفاتو من جمله له صفاتو د الله نه وجود الواجب ده نو دغه وجود به امر زائد راسي په امر زائد کې علما او قانون ویلی ده چې هر امر زائد دا مسبوق بالعلت وي مخکې خامخا علت غواړي نو اوس د دغه وجود الواجب د پاره چې مخکې علت راځي دغه علت د دې لپاره ذات دی واجب ده که غیر د لواجب نه که ته یایې علت دې دغه وجود الواجب دې پاره غیر دله واجب نه نو بیا خو واجب سبحانه په وجود کې غیر ته محتاج سه او احتیاجی للغیر دا اماره د حدوث او د امکان ده کنه نو بیا خو لازمیږي امکان او حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلك علوا کبیره او که ته دا خبره کوې چې نا علت د دغه وجود د پاره ذات دی واجب راغلی ده نو زه له تا دا پوښتنه کوم چې ذات معدومه علت ده که ذات موجوده که ذات معدومه علت اخلي دا خو کېدلی نسی ځکه علما او قانون ویلی ده ما لم يسر موجودا لا يسير علتنا چې کوم شي خپل وجود نه لري هغه د بل چا لپاره علت نسی جوړېدلی او کته یې چې ذات موجوده علت ده نو په ذات موجوده کې بیا وجود راغلی ځکه موجود مشتقی ده کنه هر مشتقی په خپل مبدی مشتمل وي نو په موجودون کې بیا وجود راغلی ده نو زه له تا دا پوښتنه کوم چې هغه مخکې وجود چې معلول وو هغه له دغه وجود سره چې علت ده عین ده که غیر کته یې چې عین ده نو بیا خو علت مقدم وی کنه نو تقدم دي شي راغی په خپل نفس باندې او که ته یی څه غیر ده نو واجب موجود څه په وجودینو سره بلکی په وجودات غیر متناهیو سره ځکه دغه وجود بیا یو صفت ده دا امر زائد ده دا به خامخا مخکی علت غواړي علت ددی دپاره غیر ده او که ذات دی واجب ده که غیر اخلی لازمیږي امکان دی واجب حدوث دی واجب او که ذات اخلي معدوم معدومه یې بولي که موجوده معدومه خو یې بللی نه سي ځکه ما لم يسر موجودا هي کنه لا يسير علتنا هغه خو علت جوړېدلی نه سي نو خامخا به ذات موجوده وي په ذات موجوده کې بیا وجود ده بیا دغه وجود هغه دغه وجود معلوله سره عین اخلي که غیر که عین بولی تقدم د شی په خپل نفس راغی که غیر اخلي نو لازم څه تقدم دی نو لازم سه کون دی واجب موجود په وجوداتو سره بیا دیغه نه علاوه بیا مګیایو چې دغه موجود کې چې ذات موجوده اخلي بیا وجود راغلی ده نو دغه تقریر بیا بیا کوي چې ترسو اسرافیل الاسلام شپې لیکي نه پکړي نو وجودات غیر متناهیه به ثابت شي وجودات غیر متناهیه به دا دلیل معتزله ولت مشکل کړی ده خو د تاسو ذهن ته ورسېده که نه یو صرف الفاظ یادولي حقیقت باندې پوه شئ و پیدلې معتزله او دلیل دا ویلې ده د حکما او خاصانو معتزله او دلیل دا ویلې ده چې صفات د باری امور زائده نه دي والا فيلزم احد الاستحالتين اما يلزم تقدم الشيء على نفسه واما يلزم كون الواجب موجودا بالوجودين بل بوجودات غير متناهيه لكن تالي باطل فالمقدم مثله وجه د بطلان تالي وي ځکه تقدم د شي په خپل نفس هم جائز نه ده او دا رنګه یو شی په دوه وجودینو یا په ډیرو وجوداتو سره نسی موجودېدلی د شی د پاره به یو وجود راغلی وي په دې خبره خو پیږي وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې دغه دوه استحالې راځي وی وجه د ملازمه دا ده چې که صفات امور زائده وګرځو نو من جمله له صفات دی واجب نه وجود الواجب ده نو دغه وجود چې امر زائد وبوله علما او قانون ویل ده چې هر امر زائد دا مسبوق بالعلت وي نو اوس د دې لپاره به علت خامخای علت د دې وجود دی واجب دی لپاره غیر دی واجب نه بولی که ذات دی واجب بولی که غیر بولی بیا خو په وجود کې الله غیر ته محتاج سه احتیاج ال الغیر دا اماره د امکان او د حدوث ده کنه نو بیا خو الله تعالی ممکن او حادث وګرځیده تعال الله عن ذلک علون کبیره ځکه قدم دی الله تعالی ثابت ده په قطعی دلایلو او که ته یایې چې نه ذات د باری تعالی ده نو ذات کې دوه احتمال دي یا به ذات معدومه علت اخلي یا به ذات موجوده علت اخلي که ذات معدومه علت اخلي دا خو کېدای نسی ځکه علما او قانون ویلی ده ما لم يسر موجودنا لا يسير علتنا او که ذات موجوده اخلي په ذات موجوده کې بیا وجود راغلی ده نو دغه وجود چې معلول ده له دغه وجود سره چې علت ده عین بولی که غیر که عين اخلې نو علت مقدم وي له معلول نه کنه نو لازم سه تقدم شي على نفسه او که غير اخلې نو بیا لازم سه کون الواجب موجودا بالوجودين نو چې کله تقدم د شي په خپل نفس دا هم ناجایز کون د شي واحد موجود بالوجودين دا هم اغه ناجایز او محال او باطل نو ثابت سولا چې صفات دی باری دا عین با ذات دی باری دا امور زائدنه دی په ذات دی باری تعالی باندې دا چا ویلې معتزله و نو تاسو بل دینم جواب وکئ چې نه د تاسو دغه داوا هغه او دلیل باطل او غیر تام ده ولی وې دیو جنا مګیاو چې صفات د باری تعالی امور زائده دي کته یې چې من جمله له صفات د الله نه وجود الواجب ده زین چې هو ده کته یې چې هر امر زائد مسبوق بالعلت وي نو زین ده التا اذا کان نظریا او وجود د باری تعالی دا امر بدیهی ده وجود د باری دا بدیهی ده او د بدیهیاتو د پاره علما او قانون ویلی ده چې و ضروريات لا تعللو د ضرورياتو د پاره علتونه نه وي هغه بیا مسبوق بل علت نه وي دا له قبیلې د بدیهیاتو نه ده نو په دې سره د تا استدلال نه صحیح کیږي نو لهذا قول د حکما معتزله او قول مرجوح قول د اهل سنت والجماعت کسرهم الله دا قول راجح